المنکر تاسو بهترین امت یې کنتم خیر امه اخرجت للناس چې تاسو خلکو ته ظاهر سوی یې نو اوس خیریت دی امت هغه چې ثابتېږي هغه له وجې دی کمال دیني نه ځکه په احادیث مبارکو کې لدینه منع راغلی ده چې سړی د یو پیغمبر د پاره فضیلت هغه په بل باندې ذکر کوي لکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویل دی لا تخیرونی علی موسی چې تاسو د ما فضیلت او غوروالی په موسی علیه السلام ما ذکر کوئ یا لکه نبی کریم علیه السلام ویل دی چې تاسو تفضیل بین الانبیاء ما کوئ یا لکه نبی کریم علیه السلام ویلی دی من قال انا خیر من یونس ابن متا فقد کذبا پیغمبر علی السلام ویلی دی چې چا د سی ویلې د ما د پاره خیریت ثابت ک اغا په یونس علی السلام باندې نو دې سړي دروغ ویلې نو ګوره د دې روایتو نه ثابت سوله چه فضیلت د نبی کریم علیه السلام په دی انبیاو بندې نه ده موجود او دلته تا وویلې چه له آیت نه ثابته ده چه نا فضیلت ثابت ده ظاهرا د دی نصوصو په مابین کې تعارض معلومیږي نو تاسې به له دی نه جواب وکړئ حاصل د جواب دا ده چه پیغمبر علیه السلام چه منع کړی ده چه د ما فضیلت په نورو مه ذکر کوئ نو دا نبی کریم علیه السلام تواضعا ویلی دی پیغمبر علی السلام عاجزی کوله نو د عاجزی دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا قول کړی دا او یا لدی وجنه چې نبی کریم علیه السلام دا قول کړی دا اغا قبل العلم له چې کله د نبی کریم علیه السلام د پاره په دې علم نو راغلی چې الله تعالی ز په دې ټولو بهتر ګرځولای ما نو د هغه زمانه خبره دا واسه د ما فضیلت په نورو انبیا او ما ذکر کوي بیا کله چې نبی کریم علیه السلام ته دا معلومه شوله نو بیا پیغمبر علیه السلام دا نه دی ویلی نو دا قبل العلم له ده او یا دریم جواب وکي چې اصل کې پیغمبر علی السلام چې هغه منع له فضیلت د انبیاونه کړی دا هغه په هغه صورت کې کړی دا چې ته فضیلت دی یو دی یو پیغمبر دی پاره په دسه طریقې ذکر کوي چې لدینه تحقیر دی بل پیغمبر لازمیږي دویمه مسئله دی دا بیانوي چې ملائکه دا د الله تعالی تابعدار مخلوق ده د الله په فرمودې سره کار کوي د دوی توصیه په ذکورت او نوست سره نه دراغلی نو اوس د یای چې اصل خبره غرض په دې کې رد آغا په بت پرستی طبقه بند ده د بت پرستو را دا وایي غوی بویل چې دغه دغه ملائکه آغا بنات الله دي ملائکه هغه بنات الله دي او دویم په دې سره هغه رد راغی په يهوديانو باندې چې يهوديانو به ویلې چې له دوی نه هغه ارتکاب د معاصي هم کېدلی سي او دا رنګه له دوی نه کفر هم کېدلی سي او الله تعالی په دوی باندې مسخم راولي نو دا هغه تفرید د پشان د دوی کې او تقصیر د په حال د دوی کې باقی په دې کلام باندې سوال راځي په اصل غرض خو پوه شوي چې مسأله ماتن ذکر کړه چې ملائکه د د الله تعالی تابعدار مخلوق ده د خدای تعالی د امر مخالفت چیرم نه کوي نو د دوی توصیف په ذکورت او نوست سره نسی کېدلی په دې باندې نه دلیل نقلی موجود نه عقلی چې یا له قبیلې د ذکورو نه دي یا له قبیلې دي، نو لنډه دا ده چې توصیف د دې په ذکورت او انوثت سره نه شي کېدلی. غرض د اصلیه له دې خبرې نه څه و؟ د ماتن وي هغه رد و په دو باطلو فرقیو باندې چې یو، هغه بت پرستو، د هغوی عقیده دا وه چې دا بنات الله دي او دویم رد و په یهودیانو باندې چې یهودیانو دا ویل چې له دوی نه معصیات خو پرېږده کفر هم صادرېدلی شي بیا الله تعالی عقاب بالمسخه ورکی خدای پاک دغه شکلونه بالکل یې مسخه کوي دره دور باندې وکڅنه دا د الله تعالی د امر نه مخالفت لسره کوي نه باقی په دې خبره باندې سوال راځي ا د دې د پاره هغه دلیل ویلې لکه قران کریم یای لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون الله تعالی ویلي چې دا پرشته د سیو هغه طبقه ده چې هغه د الله نه په یوې خبرې کې وړاندې کیږي نه او دا رنګ په امر دی الله تعالی باندې عملون هغه د خدای په امر باندې دوی یو کار کوي او یا لکه قران کریم یا لا یستكبرون عن عبادته ولا یستسحرون د الله د عبادت نه لوی نه کوي او نه د خدای په عبادت باندې ستومانه کیږي نو همیشه د دوی هغه کار دی الله تعالی عبادت او طاعت ده نو اوس خبره دا سو په دې باندې سوال راځي چې تا ویلې چې ملائکه د الله تعالی د امر مخالفت نه کوي نو هلته ثابته ده چې ابلیس کفر کړی ده. دا له جملې د ملائکه و نو دلیل په دې باندې دا ده چې د الا سره الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين فسجد الملائکه الا ابلیس نو د الا استثناء تقاضا ده ده چې د په جنس د ما قبل کې داخل ده له جملې د ملائکه و نه ده نو دی ګوره یو فرشته و او لدنه هغه کفر صادر سوی کنه که دی په رشته نه سي نو بیا د دې استثناء له ماقبل نه صحیح کیږي استثناء خو تقاضا د دې کوي چې دغه مستثنا به په جنس د مستثنا منه کې داخل وي نو دام له جنس د فرشتو نه ده لدی وجنه استثناء صحیح سوله لدینه ثابت سو چې لدوی نه کفر صادرېدلی سي بیا خو دغه قول د ماتن رحمت الله علیه صحیح نه سو دی راغی لدینه جواب وکړ حاصل د جواب دار چې نه دا له قبیلې د ملائکو نه نو دا له قبیلې د جنیاتو نه لکه قران کریم ذکر کړی دا چې وکانه من الجن ففسق عن امر ربه دا له قبیلې د جنیاتو نه د الله له امر نه اوته مخالفت د الله تعالی د فرمانی وک کته یې چې دغه استثناء بیا الله رب العزت ولې کړی ده نو وې دې وجنه یې کړې ده چې شان دې دې ابلیس هغه په شان دې ملائکه او بندي وو په دوه خبرو کې یو دا چې لکه څنګه چې په باب دې عبادت کې همیشه دې پاره تابعدار او په عبادت کې مشغول پرشتي وي دغه شان ابلیس هم او دویم لکه کومه مرتبه او مقام چې الله رب العزت ملکو ته ورکړي و نو پر رفعت دې درجه کې هغه منزلت او مقام الله تعالی ابلیس ته ور کړی وو علاوه له دې نه داوه چې دا یو جنی مغمورن فی الملائکه په دې ټولو ملائکو کې دی څو پټو نو ګویا کې دیم تقریبا له قبیله د ملائکو نه ده و خو نه خو د دې درې وجوهاتو دی وجنه اغا دی په دې ملائکو کې شمیرل کېده و نه ترې نو دی وجنه هغه استثناء د دغه دریو وجوهاتو په بنیاد باندې استثناء صحیح ده نو په استثناء باندې څه نقض نه راځي او دا رنګ دا اشکال هم نه واردېږي چې ملکو هغه د الله نافرمانی کړي ولا یعذ بالله دویم اشکال دا راځي دویم اشکال دا راځي چې صاحب ولې مشهور واقعا د هاروت او د ماروت تاسو اوریدلې ده نو هاروت او ماروت دا دوه پرشتي وي لوی غوینه هغه ګناه کبیره هغه نو سرزت سوی لکه الته به تاسو سوره بقره کې واقعا ویلې وي چې یو وره دوی دا وویل چې ای پروردګاره موږ همیشه د پاره د تا په طاعت کې مصروف یو همیشه د تا عبادت کوو او تا دغه بندگانو ته خلافت ارضی نصیب کړی ده هغه همیشه د پاره په نافرمانی کې اخته دي نو په دغه خبره باندې الله تعالی وی تنبیه ورکوله په دوی کې الله تعالی شهوت پیدا ک منځ کې تراکوز سولې نو د شهوت په تقاضې باندې دوی په یوې زنانه باندې زهرانه مېدل عاشقان سولې نو هغه زهرا نه د بدفعلی مطالبه وکړه هغه ورته ویلې چې تر هغه وخت پورې له ما سره بد پیالي نه سي کولای چې تر څو پورې د ما شرایط نه منلي وې د تا شرایط څه دي وې د موږ شردارا چې شرک وکړي د موږ شردارا چې هغه کبا ارتکاب د کبایرو بکې نو کبایرو ته خو اسی ویم لا تړلې و زنا ته شرک بکې بت ته بسج د لګې او بل دا چې اسم اعظم برخه وی ملکو اسم اعظم روخو ده بت ته سجده ولګوله دیغه نه بعد زنا ور سره وکړه بیا وی هغه زهرا خزي اسم اعظم ویلې هغه لاړه بر اسمانو ته وختله د هغه نستوري جوړ سو او دغه پرشتو روسته سوچو کو چې هو د هم لوی ګناه وکړه نو الله تعالی وی اختیار ورک چې د دنیا عذاب هم خوښ ده کړي آخرت وینا الله تعالی د دنیا هم خوښ ده نو هغه په یو کوی کې هغه د بابل په علاقې کې د سر په کوڅو باندې را جوړندې الایو مل قیامه به دغه شي نو زګوره دا دوه پرشتي دي لدوی نه دغه ګناه سوی دا وکنه نو ته څنګه یې چې لدوی نه ګناه نه کیږي په دې خبره باندې پوه شو نو دای راغی لدې نه جواب وکړه حاصل دی جواب دا ده چې نه اصل خبره دا ده لدوینه نو کفر صادر شوی ده لدوینه نه هغه کبیره صادره شوی ده کته به د عذاب الله ولي ورکی ودا الله تعالی ورکی په طریقې د معاتبت سره الله تعالی دوی ملامت کوي د معاتبت په طریقې باندې الله تعالی اغا دوی ته دغه عذاب ورکی لکه انبیاء علیهم السلام نه معمولی ذلت او لغزش واقع سي په یغه باندې الله تعالی عتاب ورکی کنه نو دغه سي دوی تم دغه عذاب په طریقې دی معاتبت ده خو لیکن مفسرین بیا په دې کې تحقیق کړی ده یغوی ویلی دی چې دا ادراج دی یهودو ده د دغه واقعې له سره هیڅ حقیقت شته نه اصل کې دا لفظ قران کریم چې ذکر کړی دا هغه قرات متواتر په دې کې راغلی یو بل ملکین ده نو دوا د يهوديانو سردارانو یوغوی دغه طریقه کاروله یوغوی دغه سحر کاوه په پیدل ملکینو او علامه الوسی رحمت الله علی تفسیر روح المانی کې یو خبره نقل کړې ده هغه ویل دي چې وقد نص شهاب العراقي ان من اعتقد انهما ملکان يعذبان فقد كفر بالله دا پرشته نه وي دا وو سرداران د يهودو بامبړانو يغوي نه دغه يغو به دغه سحر تعلیم خلکو ته ورکاو په خبره باندې پوه شوي نو دغه واقعا سراسری غلطه ده او تفسیر خازن په دې کې بیا کو وضاحت کړی ده چې دا اصل کې کعب الاحبار دی یغنه منقول ده روایت په دې کې راغلی ټیک ده خو دغه روایت یا مرفوع نه دی او که مرفوع دی سند کې فرق ده نو چې سندن هم صحیح وي روایتن هم صحیح وي او مرفوع روایت هم وي داسې یو روایت په دې کې نه ده موجود نو دا يهوديانو د ځان نه یو واقعا جوړه کړې ده یو قصه یې جوړه کړې ده هیڅ حقیقت هم دا نه لري نو دا ماده لپاره د نقض نشي جوړېدلی ځکه قران کریم د دوی متعلق فیصله کړې ده چې لا یعصون الله فيما امرهم ويفعلون ما ما يؤمرون چې دوی ته کوم امر کیږي دیغه تعمیل کوي د خدای یو ذره قدر مخالفت هم نه کوي بیا دومره چې دوی بت ته سجده لګوله کفر یې کاوه بیا دې هغه زناکار نه الله تعالی دومره مرتبه ورکوله چې هغه پورته ختله او دوی په کوی کې جوړ دا اوس عقل منی اخی په پیدل دا هیڅ حقیقت نه لري د خو ویلې چې دغه عذاب په طریقې د معاتبت ده تفتزاني رحمة الله علیه خو لیکن نورو مفسرینو بیا سختي کړې ده لکه ما د علامه الوسي رحمة الله علیه حواله نقل کړه چې هغه نقل کړي دي وقد نص شهاب العراقي ان من اعتقد یای انهما ملکان يعذبان فقد كفر بالله دا عقیده بسړی ساتنه دا د يهودو ادراج ده یغوی لزانه یو خبره جوړه کړې ده او په دې کې اور درج کړې ده نو دا ماده لپاره د نقض نسی جوړېدلی وی ښه ټیک ده دا خو نسی جوړېدلی یو بل خبره ده یو بل خبره څه ده وی قران کریم ذکر کړی ده د آدم علی السلام د خلافت متعلق سوره بقره کې تاسو ته تیر شوی نو الته فرشتو ویلې چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك نو پرشتو دوه کار وکړه یوې دا ویلې چې پروردګار ته هغه څوک په دې منځکه کې خلیفہ جوړه چې هغه فسادونه کوي ویني توي وي خونریزي کوي نو دا دې دې بندگانو غیبت ونه کړ غیبت ګناه کبیره ده کنه نو ګوره یو لوی ګناه له دوی نه سرزت شو کنه په پیدره ذهن ته مو رسیدله او بل د ځان لپاره په ځان باندې غاوی رسولو نو دا هم یو ګناه ده قران کریم لدین منع کړی د سړی په ځان تزکیه نه کوي فلا تزکو انفسکم نو حاصل دا ده چې دوه ګناهونه د دوی نه صادر نسول نو تاسو بل دینه جواب وکئ چې دا خبره چې په ملکو کړي و دا په طریقې دی غیبت سره نه وکړي عیب دې بندگانو نه ذکر کاو او اعجاب به نفس نه و کړی بلکې دا دوی د هغه حکمت او د مصلحت متعلق سوال کاوه چې پروردګار په دې کې به مصلحت سي دیغه حقیقت خو دغه شی ده چې خلافت ارضی دوی ته حواله کوي بل چاته نه حواله کوي نو الله تعالی د حقیقت نه واقف کړل چې حقیقت او مصلحت په دې کې دا ده چې هغه د لوی علم چښتنان دي او د تاسو سره علم نشته نو مدار د فضیلت او د بهتري هغه په علم باندې ده په دوی کې علم موجود ده او په تاسو کې علم نشته نو چې کله سوال د ادم علی السلام نه وکړ یغه د ټولو مسمیاتو د اسماء او جواب ورک او چې د دوی نه پښتنه وکړي دوی دغه شانو سره کار ونه نو پته نه ورته لګیدله په خبره باندې پوه شوي د هغې نه وروسته دوی ویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تاسو د دې خبرې په حقیقت پوه شوي دوه خبرې دریمه خبره دا ده د یای چې معراج د نبی کریم علیه السلام چې دا په یقظت کې راغلی دا په حالت د بیداری کې او بیا به شخصه راغلی ده ان ذات د نبی کریم علیه السلام په خپل صرف منامی نه روحانی نه اغه اسمانو ته تللی ده بیا د یغه نه برا اله ماشاء الله من العلا اغه ځای ته تللی ده دام حق او ثابت ده باقي دغه ټکي چې ماتن رحمت الله علیه لګولې دي فی اخذته لګولې ده بشخصه لګولې ده اله سماع لګولې ده نو د دې وضاحت به شارح رحمت الله علیه کې عبارت ګوري وافضل الانبياء محمد عليه السلام بهترین په انبیاء کې نبی کریم عليه السلام د قوله تعالی ذکر الله ویل دي کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسې بهترین امت یې اخرجت للناس چې تاسې ښکاره سوي یې لپاره د خلکو ولا شک ان خیریت الامت ولا شک نست شک په دې خبره کې ان خیریت الامت چې بهتري د امت هغه په اعتبار د کمال د دوی سره دا په دین کې وذالک تابعون او دا تابع دا لپاره د کمال د نبی د دوی الذي يتبعونه هغه پیغمبر چې دوی یې تابعداري کوي، والاستدلال بقوله علیه السلام، دلیل په دې روایت مبارک باندې چې انا سید ولد آدم، زه بهترین د اولاد د آدم علیه السلام یم ولا فخر لي، د ما لپاره فخریه نه ده موجوده، ضعیف، دا کمزوری ده، لأنه لا یدل، ځکه دا دلالت نه کوي په دې خبره باندې چې دی افضل ده له آدم نه، بلکې دا خو دلالت کوي په دې خبره باندې چې دی افضل ده من اولاده. توصیف د دوی په زه ګوره ته اونو ست سره نه سي کیدلای اذ لم یرد بذالک نقلنا ځکه په دې باندې ورود نقل نه ده کړی او نه دلالت په دې باندې عقل کړی ده وما زعم هغه چې عقیده ساتلې ده بت پرستو انهم بنات الله محال باطلنا نو دا خو محاله او باطله خبره ده او افراط ده په شان د دوی کې زیاتی ده. کما ان قول اليهود لکه يهوديانو ويلي وو ان الواحد فالواحده چې يو يو په دوی کې قد يرتکب الكفر کله کله کفر کوي و يعاقبه الله او الله عذاب ورکوي په مسخ سره تفريطونه نو هغه تقصير ده په حال د دوی کې فإن قيل کته وياي الیس قد کفر ابلیس آیا کفر ابلیس نو کړی وکانه من الملائکه اول جمله د ملائکونه دلیل ور باندې هغه صحت د استثناء د منهم لدی ملائکونه الا ابلیس قلنا موږ یایو لا بل کان من الجن بلکې دا و له قبیلې د فریانو نه په فسقان امر ربه نو دی وتلی و له امر د پروردګار د دنه لکنه لما کانا خدا استثناء بیا څنګه صحیح کیږي لکن لما کانا لکن لما کانا خو لیکن کله چې په وصف دې ملائکه او بندې او په باب دې عبادت او فرفعت دې درجې کې وکان جنيا واحدا يو پيرايو مغمورا چې دی پټ و فيما بينهم په منځ دې فرشتو کې صح استثناءه منهم نو استثناء له دوی نه صحيح ده تغليبا و اما هاروت و ماروت هر چې واقعا او قصه دې هاروت او دې ماروت ده نو صحيح دا ده انهما ملکان چې دا دوه فرشتې وې لم يصدر عنهما کفرنا له دوی نه نو کفر صادر سوی دا ولا کبيرتن ګناه کبيره و تعذیبهما دا دوی ته سزا انما هو هغه په طریقې د معاتبت بندې ده کما یعاتب الانبیاء لکه عتاب ورکول کیږي انبیاء ته علی الزلت و سهو په لغزش او په هغه سهو بندې وکانه یعیزان الناس دوی پرشتو به نصیحت خلکو ته کاوه و یقولان او دا به ورته ویل انما نحن فتنتنا مګر راغلی یو د امتحان د پاره فلا تکفر نو تاسو کفر مکوئ ولا کفر فی تعلیم السحر کفر نه دراغلی په تعلیم د سحر کې بلکې په عقیدې دې سحر کې والعمل به او په عمل کولو د دې کې ولله کتب انزلها د الله د پاره کتابونه دي چې نازل کړي دي په انبیا او بندي و بیان فيها په دې کې بیان کړي دي په دې کې بیان کړي دا امر او نهي وعد او وعید وکلها کلام الله تعالی دا ټول کلام الله دا وهو واحدنا کلام الله یو شی دا انما تعدد او تفاوت دغه تعدد او تفاوت چې راغلی دا په نظم مقروء او مسموع کې دا وبهذا الاعتبار له دې وجې نه افضل قرآن کریم ده بیا تورات بیا انجیل او بیا زبور لکه قرآن کریم دا کلام واحد ده لا یتصور فیه تفضیل په دې کې هغه تفضیل نه ده متصور ثم باعتبار القراءة خو بیا په اعتبار د قرات او د کتابت سره جائز ده ان یکون بعض سور چې ځینې صورتونه دی هغه افضل وي بعضی صورتونه دی افضل وی لما کما وردا فی الحديث لکه روایت کې راغلي دي وحقیقت تفضیل حقیقت دی بهتري دا ده چې قرات افضل ده لدی او جنا چې د انفع دا یا ذکر دی الله په دې کې ډیر ده لکه حسن بصری رحمت الله علیه روایت نقل کړی دا چې نبی کریم علیه السلام یې چې افضل الصور سوره البقره بهترین په سورتونو کې یا لکه یو بل روایت کې راځي چې ولکل شیء قلب وقلب القرآن سورة یاسین دغسې د نورو هغه آیتونو د پاره اعظم آیتین آیت الکرسی په روایتو کې هغه فضیلت جزئی ذکر شوی دی نو هغه فضیلت په دې اعتبار باندې د لما انه انفعنا چې په دې کې فائدہ زیاته ده او ذکر الله تعالی فيه اکثر یاد خدای ذکر کې ډیر راغلی دا ثم الكتب قد نسخت بيا دغه کتابونه منسوخ شوي دي په قران کريم باندې تلاوت او کتابت دي دي او بعضي احکام دي دي والمعراج لرسول الله والمعراج ختل لپاره د نبي کريم عليه السلام په اليقظه په حالت د بيداري کې بشخصه په اعتبار د ذات د سره الى السماء بر عالم ته ثم الى اسمانونو ته ثم الى ما شاء الله بيا کوم ته چې د الله خوښه وه من العلا له پورته مقاماتو نه حق دا ثابت دي په خبر مشهور سره حتی ان منکره تر دې پورې چې منکر دې دې يکون مبتدعا هغه به مبتدع وي و انکاره و ادعاء استحالته انکار او ادعاء د محلوالي هغه بنا ده په اصولو د فلاسفو بندې و الا فالخرق والالتيام و الا که دا نسي نو خرق او التيام هغه پرې کېدل د اسمانونو بېلېدل د اسمانونو او بيا جوړېدل په اسمانونو بندې دا خو جائز دي ځکه د فرض دي او خو نه هېڅ مهال هم نه لازمېږي. بلکې ثابت دي اذا السماء انشقت والاجسام متماثلتنا نو اجسام خو هغه یو له بل سره مثل دی یصح علی کل ما یصح علی الاخره صحیح وي په یو باندې هغه چې هغه په بل باندې صحیح کیږي والله تعالی قادرنا الله قادر ده په ممکنات ټولو باندې نو فقوله چې ماتې نو ویلې په لیقظتې په دې کې اشاره ده رد ته په هغه چا باندې چې هغه دا خبره کوي چې معراج دا منامي وو صرف په خوب کې وو علامه روا لکه نقل سوي دي د معاویه صاحب نه چې لدنه د معراج متعلق پښتنه وسوه نو د ویلي وو رؤیا صالحه نیک خوب و روا عن عائشه او دارنګ د عائشه رضی الله عنها نه پښتنه وسوله انها قالت سدی ویلي ما فقدا جسد محمد عليه السلام نورک سوي جسد د نبی کریم علیه السلام لیلة المعراج په شپه د معراج باندې وقد قال الله تعالی او الله ویلی دی وما جعلنا الرؤيا التي اریناک الا فتنه للناس مانو ګرځولې تا د پاره هغه خوب چې تا ته می خوولې و مګر امتحان لپاره د خلکو و اجیب لدینه جواب ورکړی سوی دا چې مراد له رؤیا نه چې الته معاویه سه په روایت کې راغله چې رؤیا صالحه هغه رؤیا بالعين ده چې په سترګو باندې لیدلې وو پوپېدلی هغه ليدل په سترګو بندې حق ليدل وو نو دا منامي نه وه چې صرف په خوب کې وه کته چې عائشه رضی الله عنها چې ما فقیدا جسد محمد علیه الصلاۃ والسلام بدن د نبی کریم علیه السلام نو ورک سوی خو معلومه ده چې دا روحاني او منامي ده د یای چې نه په دې ته پوه شوی نه د دې معنی دا ده چې ما فقدا جسد محمد عن الروح دا بدن له روح نه نو ورک سوی بدنې بلکې بدن او روح دواړو سره سوی وو بدن او روح دواړو سره سوی وو منامي نه وو بل کان مع روحه بلکې سره د روح نه او کان المعراج او دغه معراج د نبی کریم علی السلام لپاره د روح او د جسد جميعا به شخصه شرع اشاره او کلارت کول ته په هغه چا باندې چې د یوغي عقیده دا ده چې دا د روح لپاره فقط ولا يخفی خفي دې نه وي په مخاطب باندې ان المعراج فی المنام چې معراج منامي یا په روح سره ليس مما ينکر کل الانکار د دې نه خو څوک هم انکار نه کوي والکفرة انکروا او کافرانو انکار کړی و له امر د معراج نه غایة الانکار بلکې کافران خو پرېږده کثیر من المسلمین قد ارتدوا بسبب ذلک د دې په وجه باندې ډېر مرتد وګرځېدل نو که دا منامي وي د خوب نه څوک انکار کوي نه بیا د ارتداد لپاره وجه څه وه؟ خو چې خلک مرتد شو او کافرو سخت انکار وکړ وجه دا وه چې ده دا هغه بشخصي ثابت کړی وو بشخصي هغه په اعتبار د روح او د جسد دواړو سره وو صرف منامي او روحاني نو وقوله الی السماء چې کله یې دا وویلې چې دی ختلی وو اسمان لره اشاره یې وکړه رته په هغه چا باندې چې د یوی عقیده دا ده چې معراج په یقظت کې لم یکن هغه نه و الا الی بیت المقدس مګر بیت المقدس ته وو علی ما نطق به الکتاب لکه په دې باندې کتاب الله ناطق ده سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم الى ما شاء الله په دې کې اشاره ده اختلاف د اقوالو د سلف لره په قیل چا ویلي دي چې جنتونو ته تللی وو او چا ویلي چې تر عرش پورې تللی وو او چا ویلي دي الى فوق العرش او چا ویلي دي چې نه اطراف د عالم ته تللی وو نو اسرا له مسجد حرام نه تر بیت المقدس پورې قطع قطعیونه نو دا یقیني دا ثابت سوی دا په کتاب الله باندې او معراج دې منځکې نه تر اسمانو پورې ثابته ده په روایت مشهوره باندې بیا د اسمان نه تر جنتونو پورې او تر عرش پورې وغیر ذالک یا لدین علاوه هغه ثابت ده په اخبار احاد سره نو د اول جز نه منکر دا به کافر وي د دویم جز نه منکر دا به مبتدع وي او د دریم نه کوم دغه سی فاسق بوي ثم صحيح انه عليه السلام بیا صحیح خبره دا ده چې نبی کریم علیه السلام انما را ربه بفؤاده لا بعينه چې نبی کریم علیه السلام په شپه د معراج کې د زړه په سترګو باندې الله تعالی لیدلی وو او په هغه باسرې باندې او په ظاهري سترګو باندې نبی الله تعالی نه ولیدلی وکرامات الاولیاء حق